کفري نړۍ دې هم واوري طواغيت او مرتدين دې هم واوري اسلامي امت دې هم پرې خپل اطمينان حاصل کړي د خلافت زړور شاه زلمي او مسلمان بنديان دې پرې هم خپل زړونه يخ کړي هدف مو په نړۍ کې عدالت او مونږ پر تاسې انتظار کوو چې الله تعالی به تاسې ته له خپل طرفه او زمونږ په لاسونو عذاب درکوي نو انتظار کوئ یقینا مونږ له تاسې سره انتظار کوونکي یو ای مسلمانانو مونږ د الله تعالی د طاعت او هغه ته د نږدېکت لپاره جنګیږو ځکه هغه موږ ته په جهاد امر کړی او ورته هڅولي یو او جهاد یې خپل ځان ته د رسېدو او د کېدو غوره وسیله او لاره ګرځولې ده او موږ د الله تعالی حمد وایو او ستاینه یې کوو چې موږ ته یې د جهاد امر کړی او د جهاد په لاره کې یې له موږ سره د دوو ښېګڼو وعده کړې چې یو شهادت او بل فتح او غنیمت دی نو موږ یې په نصرت نه یو مکلف کړي الله تعالی فرمایي ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. څوک چې د الله تعالی په لاره کې جنګیږي او په دې لاره کې ووژل شو یا پر دښمنانو غالب شو نو ډیر زر به ورته لوی اجر ورکړو بلکې الله تعالی مونږ په جهاد او صبر مکلف کړي یو او زمونږ مرسته او نصرت په الله تعالی دی له دې وجې نه زمونږ په ضد د نړۍ د کفارو راجمع کیدل مونږ نه شي ویرولی او نه مو عزم او همت را ټیټولی شي ځکه مونږ په هر حال د الله تعالی په مرسته او قوت سره بریمن یو. الله تعالی فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلک هو الفوز العظیم یقینا الله تعالی له مؤمنانو څخه د دوی نفسونه او مالونه اخیستي دي په دې چې دوی ته به جنت ورکوي، د دوی کار دا دی چې د الله جل جلاله په لاره کې به جنګیږي نو د الله تعالی د دین دښمنان به وژني او دوی به هم وژل کیږي دا د الله تعالی حقه وعده ده چې په تورات، انجیل او قرآن کریم کې یې کړې ده او چا چې له تاسې نه د الله سره خپله وعده پوره کړه سنت الله تبدیلا یوه بله خبره هم شته چې تاسې ته نه ده معلومه الله تعالی ته معلومه ده او الله تعالی پر هر شي قدرت والا دی که کافر له تاسې سره جګړه کوي خامخا به درته شا اړوي تښتي به او بیا به د ځان لپاره څوک دوست او مددګار و نه مومي دا د الله تعالی هغه طریقه ده چې په مخکنیو امتونو کې هم تیره شوې ده او ته به د الله تعالی په طریقه کې کوم ډول بدلون و نه مومې. که موږ ته په دې لاره کې شهادتونه راځي، زخمونه رارسېږي او یا هم له درنو درنو کړاوونو او زحمتونو سره مخ کېږو، دا هم ناشنا نه ګڼو، ځکه دا هم له موږ سره د الله تعالی وعده ده، بلکې د الله تعالی له طرفه امتحانات په دې لاره کې حتمي خبره ده. الله تعالی فرمايي، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ایا تاسې فکر کوئ چې تاسې به په داسې حال کې جنت ته لاړ شئ چې په تاسې به د مخکنیو امتونو په شان حالات نه وي راغلي هغوی ته ډیر مالي او ځاني تکلیفونه رسیدلي وو خوځول شوي وو تر دې چې رسول او ورسره مؤمنانو به د الله تعالی د نصرت په تمه پوښتنه کوله چې دا مدد کله راځي؟ الله تعالی به خپل پیغمبر ته وحی وکړه چې بېشکه د الله تعالی مرسته او مدد ډېر نږدې دی. له خباب رضی الله عنه نه نقل دي چې موږ په داسې حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې هغه د کعبې سوري ته ناست و او خپل څادر ته یې تکیه وهلې وه، ایا ته زموږ لپاره له الله نه مرسته نه غواړې؟ ولې زموږ لپاره له الله تعالی نه دعاوې نه غواړې؟ هغه راته وفرمایل. له تاسې نه مخکنیو خلکو باندې دومره ستونزې راغلي دي چې له هغوی نه به د یوه سړي په سر اره کېښودل شوه او په مینځ به دوه ځای شو او د وسپنې په ږمنځو به یې غوښه له هډوکو توږل کېده خو هغوی به د الله تعالی له دین نه ناوښتل الله تعالی به خامخا دا دین پوره کوي تر دې چې یو کس به له صنعا سیمې نه په خپله سورلۍ سپور د حضرموت سیمې ته ځان لځي او یوازې له الله تعالی نه به وېرېږي له بل هیڅ شي نه به ویره نه لري، تر دې چې یو شپونکی به د خپلو ګډو او بزو په اړه له شرمښ نه هم ویره نه لري چې ضرر ورته ورسوي، خو تاسې یې لږ په توندۍ غواړئ. ای مسلمانانو! تاسې د اسلامي دولت په ضد د کفري دولتونو یو ځای کیدو ته مه حیرانیږئ، ځکه دا په هره زمانه کې د الطائفة المنصوره حال دی، کوم چې په نبوي احادیثو کې ذکر ده، او همداسې به د دې کفارو اتحادیي یوه په بله پسې زیاتیږي، تر دې چې الله تعالی به خبره پاکه کړي. او د دنیا په مخ به د نبوي حدیث مطابق دوه خیمو کې دوه ډلې جوړې شي، یوه د مسلمانانو او بله د کافرو ډله، چې د دې امتحانونو په نتیجه کې به د اسلام خیمه کې منافق پاتې نه شي او د کفر له خیمې لاندې به مؤمن نه وي. بیا ښه یقین او باور وکړئ چې بالاخره الله تعالی د خپلو مؤمنو بندګانو سره مرسته کوي. خوشحاله شئ او ډاډمن اوسئ، ځکه ستاسې اسلامي دولت تل د الله تعالی له لوري په خیر او خیریت سره پر مخ روان دی او څومره چې پر وړاندې د کفري قوتونو تر مینځ ائتلافونه ډیریږي، همدومره یې د الله تعالی په مرسته یقین زیاتیږي. دا دولت په صراط مستقیم روان دی او څومره چې پرې امتحانونه زیاتیږي، همدومره یې صف له ګنده خلکو او منافقانو څخه صفا کیږي او مادي او معنوي قوت او ثبات یې ډیریږي. ای مسلمانانو! زموږ جګړه نن یوازې د صلیب په ضد جګړه پاتې نه شوه، بلکې دا د نړۍ د ټولو کفارو په ضد جګړه وګرځېده، چې دا د ټول اسلامي امت جګړه ده او هر مسلمان په دې جګړه مکلف دی. دا د الله تعالی امر دی، دا د الله تعالی په لاره کې مقدس جهاد دی، که چا ترسره کړ، نو د دنیا او اخرت ګټې به ترلاسه کړي، بریالی به شي، الله تعالی ته به ډېر نږدې شي او د هغه رضا به حاصله کړي. او که چا نافرماني وکړه نو په دنوي او اخروي تاوان به اخته شي دا جنګ په هر مسلمان فرض دی د دې لپاره چې د الله تعالی د شریعت څخه دفاع وکړي د کمزورو مسلمانانو سړو ښځو ماشومانو او بندیانو مرسته وکړي نو دا جګړه د هر مسلمان جګړه ده او په هر مسلمان لازمه ده چې د خپل ځان، دین، عزت، کرامت او خپل مال د دفاع لپاره د دې جګړې د جنګیالیو په صف کې داخل شي، نو ای مسلمانانو! چې په هر ځای کې یاست، د خپل دین او عزت د حفاظت او دفاع لپاره جګړې ته خپلې مټې راونغاړئ، بډې ورته راووهئ او ډاډمن اوسئ، چې له تاسې سره الله تعالی دی او د الله تعالی مرسته ده، چې سست نه شئ او هېڅ غم ونه کړئ. خامخا د دوی په زړونو کې ستاسې وېره د الله له وېرې زیاته ده، دا ځکه چې دوی داسې خلک دي چې په هېڅ نه پوهېږي، که دوی ټول یو ځای شي، له تاسې سره جګړه نه شي کولی، هو! که په بندو قلاوونو کې وي یا له دېوالونو تر شا پټ وي، نو یو څه د ړانده غرګې به وولي، خو ګټه نه شي کولی، د دوی تر منځ خپل منځي جنګ بیا ډېر ګرم او سخت وي، ته به سره یو ځای متفق بولې، خو د دوی زړونه سره ډېر مختلف دي او یو بل ته له کینو ډک دي. دا ځکه چې دوی داسې قوم دی چې عقل نه لري. الله تعالی رښتیا ویلي دي، تاسې په خپلو سترګو وینئ چې صلیبیان او نصارا د ټولو کفري هیوادونو په ملتیا، په داسې حال کې چې یهود یې هم تر شا ولاړ دي، د مسلمانانو د یوه واړه جماعت په مقابل کې مخامخ نه شي راتلی او هر یو هڅه کوي چې د اسلامي دولت په ضد جګړې ته بل رامخکې کړي، دوی زموږ جګړې ته نه شي راتلی، ځکه الله تعالی یې د مجاهدینو په وړاندې زړونه له ویرې ډک کړي دي، دوی د الله په فضل او کرم سره. په افغانستان او عراق کې دا درس اخیستی چې دوی د مجاهدینو په وړاندې هیڅ طاقت نه لري، دوی ځکه د اسلامي دولت د مجاهدینو مخې ته نشي ورتلی چې دوی ښه پوهیږي چې په شام، عراق، لیبیا، افغانستان، سینا، افریقا، یمن او سومال کې له کومو ستونزو سره د مخ کیدو په حال کې دي او په داویق او غوطه کې له کوم هلاکت او بربادۍ انتظار کوي، دوی پوهیږي چې دا وروستۍ جګړه ده او تر دې وروسته به د الله په مرسته مونږ په دوی یرغل کوو او دوی به په مونږ د یرغل توان ونه لري، اسلام به یو ځل د نړۍ واکمن نظام وګرځي او تر قیامته به وي، له دې امله یهود او نصارا او ټول اصلي کافر د دې جګړې میدان ته په خپله له حاضرېدو ډډه کوي او مخې ته نشي راتلی او د دې جګړې په میدان کې له خپلو مزدورانو څخه کار اخلي کوم چې د ډلو، تنظیمونو، صحواتو، ټولنو، اتحادیو او غلامو حکومتونو په بڼه دوی مرتدین روزلي دي، دوی په دې لاره کې. له ملحدو کردانو، روافضو او نورو مرتدینو څخه د پیسو په بدل کې کار اخلي. دوی د تل لپاره د خپلو مزدورانو تر منځ ایتلافونه را جوړوي او معاهدې او تړونونه لاسلیک کوي، خو هر کله چې یو تړون او ایتلاف ناکام شي، بل را جوړوي، تر دې چې خبره د آل سلول واکمنو ته ورسېده چې د اسلام او اسلامي خلافت په ضد جګړې ته یې ایتلاف جوړ کړ او د نړۍ د مسلمانانو د دوکې لپاره یې د اسلامي تحالف یا اسلامي تړون نوم ورکړ، که د دوی دا تړون که د دوی دا تړون رښتیا اسلامي وی نو په شام کې د کمزورو مسلمانانو د دفاع لپاره به یې جوړ کړی وی، که دا تړون یې اسلامي وی په عراق کې به یې د نصیریو او د هغوی د روسي بادارانو پر ضد جوړ کړی وی، که دا اسلامي تړون وی نو د مشرکینو، روافضو او ملحدو کردانو پر ضد به یې جوړ کړی وی چې په ډاګه یې په عراق کې د سني مسلمانانو د وینې د اباحت اعلان وکړ، مسلمانان یې ووژل، ویې شړل او له دوی سره یې هر ډول ظلم او فساد وکړ، که دا اسلامي تړون وی نو د یهودو او نصاراوو له مشرانو نه به یې برائت اعلان کړی وی او د فلسطین د ازادۍ لپاره به یې له یهودو سره جګړه پیل کړې وی، هو! فلسطین زمونږ په خپله یاد دی، هغه فلسطین چې یهود داسې فکر کوي چې ګوندې مونږ یې ترې په عراق او شام کې د جګړې د سختیا له امله مصروف کړي یو او دوی ته به ورجوړ نه شو، هیڅکله نه، هیڅکله هم نه، ای یهودو! واورئ! فلسطین له موږ نه یوه لحظه هم نه هېرېږي او نه به مو تر قیامته هېر شي. واورئ! ډېر زر به تاسې د اسلامي دولت د زمریانو د تورو شرنګ په خپلو غوږونو واورئ او زموږ د مجاهدینو کتېبې به مو ډېر زر په خپلو قلاوونو کې راګېر کړي. دا ورځ لرې نه ده، دا ډېره نږدې ده او موږ یې په خپلو سترګو وینو. موږ ورځ په ورځ ستاسې په لور در خوځېږو او ستاسې سره زموږ حساب ډېر سخت دی، ډېر سخت. نور به تاسې په فلسطین کې ارام ونه کړئ. او نه به نور فلسطین ته د خپلې ځمکې او کور په سترګه وګورئ، فلسطین به ان شاء الله تعالی ستاسې لپاره هدیره وګرځي او تاسې ورته الله تعالی د همدې لپاره راټول کړي یاست چې په یوه ځای مو مجاهدین مردار کړي تر دې چې تاسې به د ونو او تیږو تر شا پناه اخلئ خو ونې او تیږې به درته پناه نه درکوي او په دې خبره ان شاء الله تعالی تاسې پوه شوي یاست خو لږ انتظار وکړئ موږ ان شاء الله تعالی در روان یو ای مسلمانانو د خپل کتاب قران کریم او د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سنتو ته راوګرځئ چې د روان جنګ حقیقت درته په ډاګه شي او د دې صلیبي صفوي یهودي او کفري تړونونو په مقصد پوه شئ چې د اسلام او اسلامي خلافت په ضد تړل شوي دي امریکا یې مشري کوي او یهودو یې نقشه جوړه کړې ده که تاسې قران او سنت ته مخه کړئ نو پوه به شئ چې څوک د یهودو او نصاراو په صف کې ولاړ دي او څوک د اسلام په صف کې جنګیږي الله تعالی فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعو دوی به همیشه له تاسې سره جګړه کوي تر دې چې تاسې له خپل دینه واړوي که وسې وشي ولن ترضا عنک اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم يهود او نصارا له تاسې نه تر هغې نه رضا کیږي چې تاسې د هغوی د دین تابعدار نشئ ایثقفوکم وان تصبرو وتتقو لا يضرکم کیدهم شیئا که تاسې ته کوم خیر در ورسي دوی پرې خپه کیږي او که کوم نقصان درته ورسیږي پرې خوشحالیږي او که تاسې صبر وکړئ او له الله تعالی وویریږئ نو د دوی تدبیرونه تاسې ته هیڅ زیان نشي اړولی ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم د اهل کتابو کافر او مشرکان نه خوښوي چې په تاسې د الله له لوري کوم خیر را نازل شي، بیا د الله تعالی د دې ټولو ارشاداتو او څرګندونو سره سره هم په مسلمانانو کې داسې څوک شته چې شک کوي او د یهودو او صلیبیانو له خوا جوړه شوې جګړه د اسلام او مسلمانانو په ضد جګړه نه ګڼي؟ ایا داسې مسلمانان به هم وي چې فکر کوي چې د اسلامي دولت په ضد جګړه چې د اسلامي دولت په ضد جګړه کې د نړۍ کفارو راټولېدل به د الله تعالی د شریعت او محمدي امت په ضد جګړې ته راټولېدل نه وي، ایا له دې نه لویه بې عقلي او ګمراهي بله کېدای شي؟ تاسې ویوئ چې اوس څوک په دې جګړه کې د صلیبي او یهودي تړون په قطار کې واقع شي او د اسلامي دولت په ضد جګړې ته تیاری ونیسي، دا به په کوم دین وي؟ ای مسلمانانو! په دې ځان پوه کړئ چې له کومې ورځې نه د اسلامي دولت ډبره ایښودل شوې، تر اوسه لس کلونه پوره کېږي، اسلامي دولت، له لومړۍ ورځې نه د ایمان د خیمې سرلاري کړې او په مقابل کې یې د کفر خیمه قایمه ده، په دغه کفري خیمه کې راټولو شویو ټولو کفارو او د هغوی مزدورانو د شپې او ورځې هڅه وکړه چې اسلامي دولت کمزوری کړي او یا یې له منځه یوسي، ټول وسایل یې په کار واچول او هره لاره یې اختیار کړه، خو اسلامي دولت یې په ضد الحمدلله ورځ په ورځ د قوت په لور روان دی، د نړۍ د ټولو کفارو راټولېدل د اسلامي دولت په ضد. د دې خبرې دلیل دی چې اسلامي دولت د ایماني خیمې ستنه ده او دا خبره له ښځو او ماشومانو هم پټه نه ده او نه ترې څوک انکار کولی شي مګر چې څوک د حق دښمنان او معاند منکر وي ای مسلمانانو دا جګړه په هر مسلمان فرض ده او هیڅوک په دې کې معذور نشته زه په تاسې د دې جګړې میدان ته د راتلو غږ کوم په هر ځای کې چې یاست خصوصا زه د حرمینو په اوسېدونکو مسلمانانو غږ کوم، پاڅئ او جهاد وکړئ، که تاسې سپک یاست او که درانه، مشران یاست او که کشران، پاڅئ، ای د مهاجرو او انصارو اولادونو، د آل سلول په مرتدو طاغوتي حاکمانو خپلې وسلې راوباسئ او په شام، عراق، یمن، فلسطین، افغانستان، پاکستان، قوقاز، مصر، لیبیا، سومال، فلبین، افریقا، اندونیسیا، ترکستان او بنګله دیش او د نړۍ په هر ځای کې ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير اي مؤمنانو په تاسو څه شوي چې کله هم درته وویل شي چې د الله په لار کې وځئ تاسو ځمکې ته درانده شئ آیا تاسو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښوئ نو د دنیا ژوند خو د آخرت په مقابل کې ډیر لږ دی که تاسو د الله په لار کې جهاد ته ونه وځئ الله تعالی به درته درناک عذاب درکړي او ستاسو په ځای به بل قوم راولي تاسې به هغوی ته هیڅ ضرر نه شئ رسولی او الله تعالی په هر شي قدرت والا دی او ای د اسلامي دولت مجاهدینو! صبر کوئ یقینا تاسې په حقه یاست، صبر کوئ یقینا الله له تاسې سره دی، هغه ستاسې مددګار او دوست دی او هغه ښه دوست او ښه مددګار دی، صبر کوئ یقینا دا د نویو احزابو جګړه ده او ډېره نږدې ده د الله تعالی په اذن سره. چې د دوی خېمه به له بېخه راوځي، ټول وس پرې ختم شي او الله تعالی به ماتې ورکړي، تر دې چې وروسته به دوی زموږ په وړاندې برید نه شي کولی، بلکې موږ به په دوی بریدونه کوو، نو کلک شئ کلک او باور وکړئ چې د الله تعالی مرسته له تاسې سره ده، د کفارو دا راټولېدل ستاسې په ضد د الله تعالی هغه وعده ده، چې د احزاب په ورځ مؤمنانو یاده کړې وه او بیا الله تعالی ورسره مرسته وکړه، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما کله چې مؤمنانو د کفارو ائتلافي ځواکونه او قواوې ولیدلې نو ویې ویل دا هغه څه دي چې له موږ سره یې الله تعالی او د هغه رسول وعده کړې وه او الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي دي او د کفارو راټولېدو د دوی له ایمان او الله ته له تسلیمۍ پرته بل هیڅ زیات نه کړل. مؤمنان د احزاب په ورځ خوشاله شول او د الله تعالی مرسته یې نږدې وګڼله کله چې یې د مخکنیو امتونو په شان سختۍ او امتحانات ولیدل. الله تعالی خامخا د مؤمنانو په صف امتحانات راولي. د دې لپاره چې منافقت له مینځه لاړ شي او په زړونو کې ایمان پیاوړی شي او د الله تعالی مدد راشي او موږ سره الله تعالی د دې لسو کلونو په اوږدو کې ډیره مرسته او مدد کړی دی له کومې ورځې نه مو چې اسلامي دولت اعلان کړی لومړی خو په موږ ډیر سخت امتحانات راغلل فتح شوي سیمه مو له لاسه ووتلې ځمکه راباندې را تنګه شوه تر دې چې د اسلامي دولت دښمنانو ګمان وکړ چې ګوندې موږ یې له منځه یوړو او ختم یې کړو د اسلامي دولت مجاهدینو د الله په مدد د ایمان له وجې د الله تعالی مدد وغوښت او د متى نصر الله چغې وکړې، منافقانو د شک له امله د ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا چغې ووهلې، کله چې مصحف ښه پاک شو، منافقان ترې ووتل او الله تعالی مؤمنان په خپل توحید ښه مضبوط کړل نو بیا یې داسې مرسته او مدد راواستاوه چې د چا په ګمان کې هم نه و، زموږ دولت بېرته د الله تعالی په فضل سره ډېر مضبوط شو او پرمختګ یې وکړ، نو ای مجاهدینو! مضبوط شئ مضبوط ستاسې مخې ته دوه ښېګڼې دي یا فتح او غنیمت او یا سپېڅلی شهادت او زمونږ په ژوند کې هیڅ خیر نشته مګر هغه ژوند چې مونږ یې د الله تعالی د شریعت په سوري کې تیر کړو او د الله تعالی د دین په مرسته کې مرګ څومره خوږ دی او څومره خوند لري نو مضبوط شئ ځکه مونږ به یا د اسلامي دولت په سوري کې د عزت ژوند کوو او یا به د عزت مرګ شهادت ګټو نو د دنیا مینه پرېږدئ خپل الله ته مخه کړئ ځکه دنیا فاني ده او هغه څه چې له الله تعالی سره دي غوره او تلپاتې دي. ګناهونه مه کوئ، له ظلم نه ډډه وکړئ، د خپلو آمرینو اطاعت وکړئ، په خپل مینځ کې اختلاف مه کوئ، د قرآن تلاوت، ذکر، عبادت، توبه او استغفار ډېر کوئ، الله تعالی فرمایي، وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، الله دوی ته عذاب نه ورکوي چې دی استغفار وایي او کله چې د الله تعالی له دښمنانو سره مخ کېږئ، یقینا الله تعالی له صبرناکو خلکو سره دی. زه درته په هر ځای کې د مسلمانانو بندیانو د ازادۍ په اړه خاص وصیت کوم، خصوصاً د هغو طالب العلمانو وروڼو په اړه چې د طاغوتي زندانونو د تورو تمبو شاته د دښمنانو د ظلم لاندې شپې او ورځې سبا کوي او زه دغه بندي وروڼو او خویندو ته ډاډ ورکوم، ای زما بندي خویندو او وروڼو! داسې فکر ونه کړئ چې موږ ته به ژوند خوند راکړي په داسې حال کې چې تاسې به مو د دښمن له پنجو نه ازاد کړي نه یاست. د الله تعالی په مرسته به تاسې د دښمن له زندانونو ازادوو او تر هغې به ارام ژوند ونه کړو چې تاسې مو ازاد کړي نه یاست او موږ په یهودو، نصاراوو، امریکایانو، اروپایانو، روسانو او د دوی په مزدورو تړونوالو، غلامو شیعه ګانو او مرتدینو غږ کوو، قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین ونحن نتربص بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بأیدینا فتربصو انا معکم متربصون تاسې زموږ په اړه د دوه خبرو پرته د بل شي انتظار نه کوئ چې فتح او غنیمت دي او یا مقبول شهادت دی او موږ ستاسې په اړه د دې خبرې لپاره انتظار باسو چې الله تعالی به تاسې ته له خپل طرف نه او زموږ په لاسونو عذاب درکړي نو انتظار کوئ او باور وکړئ چې موږ هم له تاسې سره انتظار کوو تاسې زموږ په وړاندې د ټینګې نه یاست ځکه موږ ته مو خپل رب ویلي دي له دوی سره به مرسته کېږي او د دوی تابعدار زما لښکر به خامخا غالب وي، نو موږ سره زموږ رب دی او هغه له موږ سره د دوو کامیابیو وعده کړې ده او له تاسې سره یې د رسوایۍ او شرمولو وعده کړې ده، الله تعالی به تاسې شرموي او رسوا کوي به مو، عذاب به درکوي، ځکه الله تعالی له خپلې وعدې څخه خلاف نه کوي، موږ د الله تعالی په اذن تاسې ته دا وعده درکوو چې هر څوک د اسلامي دولت ضد جګړه کې شریک شي ډېر زر به په خپل کار پښېمان شي اې روافضو او شیعه ګانو انتظار کوئ او اې مرتدینو او د کفارو مزدورانو انتظار کوئ مونږ هم ستاسې په وړاندې په انتظار ناست یو او ستاسې په وړاندې ګوزار ته د تیاری په حال کې یو. اللهم منزل الکتاب مجری السحاب هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم اهزمهم وانصرنا عليهم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب. اې د کتاب نازلونکیه ربه! اې د وریځو چلونکیه ربه! اې د ډلو ماتونکیه ربه! د اسلامي دولت په ضد راپورته شوې ټولې ډلې وجړقوه، ویې خوځوه او دوی ته ماتې ورکړه. اې ربه! له موږ سره د دوی په ضد مرسته وکړه او زموږ په خوږ پیغمبر، محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه په آل او اصحابو رحمتونه رانازل کړه او زمونږ لومړۍ او وروستۍ خبره همدا ده چې الله تعالی د ستاینو وړ دی او هغه د ټول مخلوق رب دی.